نبی علیہ السلام ته تسلی ذکر کړه او قبایح ذکر کړه او پلیته دا غچا چې هغه د الله رب العزت د قانون خلاف بل قانون جوړي او بل سبسي روانيږي اوس دلته وایي دا څه خلکو نه بایکاټ پکار دی یعنی تابعداری به د الله له یو وعده به یې له پوره شي چې کله ته انقطاع کې دا د الله نه دا الله رب العزت د دشمنانو نه چې د سو پورې انقطاع نه وکړي نو وادي نه پوره کیږي د وادي د پوره کولو یو دا طریقه ده چې د الله د دشمنانو نه بایکاټ کړي ما زمیخه سرنیاری نو دیم زشن دسه شو اداینه شو من کسر سواد قوم فهو منهم او نبی علیہ السلام وی من تشبه بقوم فهو منهم سوک چې چا سره یو شان کی ځان نو هغه به چې کم دنو هغه دا غي نشو شنقیتی رحمه الله ذکر کوي ازواء البیان کې یفهم من ظواهر الایات دا آیاتونو د ظاهر نه معلومیږي ان من تولل کفار رغبه منهم انه کافر مثلهم چې سو کافرونو کافرانو سیارانه کوي او دا غي قانون او تعذیب خوخي دا غي په شان کافر دی ابن جریر ذکر کوي کل من یدین بدین فله حکم اهل ذلک الدین چې څوک د کم قانون باندې روانيږي نو فله حکم اهل ذلک الدين د دغه دین والو حکم شو سوان کانت دینونته قبل مجیء الاسلام او بعده برابر خبره ده کده د کم غیر قانون باندې روان شوی دی کدا قانون د اسلام نمخ کې وو لکه تورات او انجیل او کنو لکه جمهوریت خو حکم دا غي شو حکم دا چا شو دا غي شو فإنه منهم یقینا الله توفیق توفیق نور کی ظالمان الله فتر الذین زورنا غکسان تا چاغی کافر سره یارانه کی فتر الذین ویني با کسان چې بزرونو دای کی بیماری دا منافقت ته تلوار وکي په یارانه ده دی کی کافر لبسم زر لاس پلاس کې ورکی او دلیل بس وای نور څه دلیل نشتا وای به دې چې اړیګو مونږه چوبر رسیږي مونږ ته مصیبت یا رئیس پته نه لګي کنه دفاع ضروری دی د خپل ملک او وطن کې دې شي الله چراولی کامیابې بره د مجاهدینو او امر من عنده یا چې کوم یو فیصله د خپل طرف نه چې هغه جزیه مقرر کی یا منافقان ښکارا کی نو شیبا دی علامه پاغه سبانه اثر فی انفسهم جوړ دی عملونه دی فازو خاسرین شدی تاوانیان یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم تشجیع بازری مومنانو تا کستاد ملګرو نه ځنی مرتد شي هغه چې کمندونو لاړ شي د کافرو سره په صف کې ودرېږي او د کافرو قانون خپل کی هیڅ خبره نه ده الله و نور د خپل دین خدمت لا پیدا کی او ناران او بادران ارکان بدل الله رب العزت در کی هیڅ خبره نه ده هغه ځان چې باندې کې زمان زو ورکی زکات لراو دی تابعدار او من يتول او من يتول الله او څوک چې دوستیو کې د الله سره او پیغمبر سره او د کسانو سره چې ایمان راوړل دي نو دا د الله ډله ده دا د الله ډله ده فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقینا ډله ده الله هم دې زورور ایمان والو مؤمنانو ته تهدید او یرا ګورا غیستاب دین پورې ټوکی کوي او ته چې کمندنو حق ته دې سره یارانه کوي او دوستانه لاس ولا چې کمنو په لاس کې ورکای اے ایمان والو مجوړوي چې کمنو کسان چې جوړي دین تاسو ټوکې او بس مشغولتیا لوي دا کسان استادین پورې خندانه کوي دا کسان نه چور کړی شوی د کتاب په خواسته سنو کافران یاران مې جوړوي او یریږي دا الله نه کتا سو ایماندار اور کلا هغه ټوکی کم ځای کوي داسي چې کله تاسو आवाज وکي مان زتا جوړ کې دې نه غا بولا وي اسه غا په دخکاری ذالک بانم قوم لا عقلون دار دی وجنا چې کین دی یو قوم نه لا عقلون چې عقل نه کار نه اخلي قل یا علی الكتاب دا چې کمندونو اتم باب د صورت ته اتم باب د صورت او پدې کې د علماء سو پلیتای ذکر کړي چې دوی نه بایکاټ وکا د يهودو د اهل کتابونه چې څوک د الله د دین خلافي او دین د دنیا ذریعہ ګرځولې وي دا مولا نه بایکاټ وکا هم دا غي پلیتای ذکر کړي دا د دې لپاره چې ستاسو زړه په خپل وبوس کی چې او چې د دینه بایکاټ سره پکار دی ته سوچو کا وی چې چا کې دومره پلیتای وي هغه هم چې کمندونو د دوستانه قابل نه ورته وایا و کتاب والو حال تنقمون منا آیتا سو بند غړی زمنګنا بند غړی زمنګنا مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړل په الله او په ټول هغه نظام باندې چې نازل کړی شوی زموږ ته او چې نازل کړی شوی په خوا وان اکثرکم فاسقون ان اکثرکم فاسقون یقینا زیاد پتا سو کی دینا فرمان قل ورته وا هل نبیکم بشر من ذالکم اے خبر کم تاسو په ډیر بدتر باندې دینا مسوبتن عند الله مسوبتن عند الله په بدل کې د طرف د الله نه ملانه الله یعنی دین ملانه الله دین والله نه الله قانون دا غچا چلانت کړي بدبان الله وغضب علی غصه بکړي وجاله من ملک رد تول خنازیر او ګرځولې د دینه چې کمنو شادوګان او خنزیران انا بندگی او تابعداري کړې د طاغوت طاغوت پسې چې کمنو روان دي اولائک شر مکانا دادی بتر بدرجه کې واضلوان سوا السبیل او ډیر خطا چې کمنو د سامیلارینا نو د داس خلکو یارانه سم مناسب شو بل بلیتی کله چې راشي تاسو فاتان وای دې موږ ایمان راوړل دي بچتا خو الله جل ضربو زما سره ایمان نه فقط دخلوا بالكفر او یقینا دې د نشوی دي سره د کفر نه او یقینا دی وتل سره د کفر نه یعنی چې څنګه راغلو نو په شان تلار جو کا تو هیڅ فائدې د مجلس علمی نه وانه غستا په قران د مجلس نه د پیغمبر د مجلس نه هیڅ فائدہ څنګه کړه او الله پوری کی په غیر اراده چې دی پټي دې په کومه اراده راغله او صلی راغله دا الله ته صدا معلوم وترا کثیر منهم او ویني بډیر د دینا یسارون فلس می چې تادی وکي تلوار وکي په ګناه کې بزیاتی کې او خړلو د دې حرام کې خامخا بدیا چې عمل کاو دا عوام دي لولا انهم الربانیون مولانا کوم دا کارو کو لولا انهم الربانیون ولې نه منا کول دی لرا هغه خدا پرست خلکو ولا اخبارو مليانو عن قولهم الاسماء دا مولانا ولې وینه منا کوي د دین خدمت سره الله غیبی څور کوي امداد کوي او غیبی رزق الله ور کوي نو چې دای چې کمندنو د دین خدمت پرې خو دو او د نبی رسول الله تابعداري ونکړه قران روانه غستو نو بکواس سکو شورو کو وی الله نعوذ بالله شم شوی دې موږ له سراکینا موږ له وی سراکینا نو الله خو درکې خو د دین په خدمت درکې کرا تر دین خدمتو کې چې الله دې درکې کو نه درکې فقالت اليهود يد الله مغلوله او ویل به يهوديانو لا سن الله تړل شي دا اقوا زمونږه یعنی موږ له سره کینا یا چې کمندونو دو ورکړه د نبی علی السلام او هغه ملګرو نه دا خوار دي د نبی علی السلام مرګري دی له سور کی کنه یا مغلولتن موږ دا دومره ناکړ دی کو موږ له عذاب راکی نو مغلولتن عن عذابنا تړل شوی زموږ د عذاب نه غلت ایدیم تړل شوی دی لاسونه د دې دیننا او د اقامت د دیننا د دې لاسونه تړل شوی دی په یو بل باندې لیکل کوي خدای الله د پاره سټکه ونی لیکو په یو بل باندې خلی واځي کړی دی ردونه کوي خدای الله رب العزت د قانون د پاره خبره ونه کړه غلت ایدیهم د دې لاسونه تړل شوی دی د خیر نه چې د خیر کار د سره نه کوي مولا نو د خیر کار پرې خره والو انو بما قالو او فلانت کړی شوی دی د وجه دا غنه چې دی وای وای یاره دا زمونږ رزق ته بس نو دا کې اوس دی کې موږ لري ځکه خیر وای نو په دې ګناه کې موږ لسې خیر وای بل ادا او مبسوطتان بل ادا او مبسوطتان بلکې لا ذا الله دی پراخه ينفق كيف يشاء لګي هغه چې را دیو کی ولا يزيدنا او خامخا زیاتې ډیر ولادت دینا هغه قران چې نازل کړی شوی تاسو طرف درفستان سول زیاتی سرکشی او کفر یعنی چې څومره درس کیږي بیان کیږي نو دومره ګنس کیږي ښکارا کیږي او دومره چې کمونه خپل تیر ښکارا کیږي چې غل ناس تنخنی ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا چې کمونو زیاتې ډیرو لد دینا کثیرن باندې پويږي کثیرن ډیرو لد دینا ما ها قران انزل الیکا چې نازل کړی شوی تا ته طرف درفتانا تو غیان او کفر سرکشی او کفر یعنی قران سره سرکشی او کفر نور نور سکیږي زیاتی کی ځکه قران خو زیاتی نه خو مطلب کار کیږي ګن دن نشته هغه ضرور وسشي کار شیدا غلامنګ نام لانه دی ویلې وایا پالیسه او منسوبي جوړي کله په یو طریقه او کله په بل طریقه خو چې څوک جوړه کی ناغه په خپل روکیږي کلمہ قدو نار للحرب اطفا الله آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکو فی زویق مما یمکرون دا چې کمندونو منسوبي جوړي کله ویره چې دا درسونه به څنګه ختميږي کله وی چې یاره دا قرآن بیان به څنګه ختميږي کله ویره چې دا پنځپیران به د ملک څنګه ختميږي نو بس ختم بشي کې خیر اوري غواړي چې تی نه ختم کړي کنه کې خیر ان شاء الله کلمہ او قدو نار للحرب اطفاء الله او خوایو الکو مولا ویایا نه خو الکو انو په یو مدرسه کې چې تناستو ویا دا پنځیان اوس مونږ په نورو مسلو کې نشواله پوه خو یاره دا د حیات دا مسله به تر او بس د حیات دا مسله به دوی سکو راو باسو نه یو کتاب یو بولی کو د سکانو مذهب غونته وو سه یو خبره وا سب کې بل خبره وا سب کې د چاوي سب کې د چاوي غرض به کی اغا دا مسله چې کمندونو راوچتولو چې دا مسله چې کمندونو راوچته شي خو غریب سره دا کتاب ورک شوی دی سره دا وی کتابه زه چې توبه ته تلم نوال تر راته چاوي دا چې مولا د خویزان ډیر پټ پټ کوي مې لکه که زما ملاقات مو سره کو نو زما ډو یخ شي خو ما ما نمبر او سم زه پلان کیږي کې مویدا قرضدار علم او بس هغه دا غزا نه پسې زبان نه لاړو نا غریبانا نه چې چا دا مسلې راو چتولې هغه انډرګراوند چلے گئے هغه اوس د خیر سره شکر د ختم نبوت مسلې ته کار وې دغه ولا خلا وایا ساونا فلر د فساد دغه خلک ته د دین څخه خدمت خو بس کی وګی کرا هغه چې کمنو هغه غریبانو ځان خراب کو راتل د شیخ شیخ الاسلام مدنی رحمه الله یو کتاب دی برتانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا دا د کتاب نوم دی هغه وی چې زمونږ د هندستان ته انګریزیان راغلي دي نو نعمتونه څومره کم شو دا انګريز قانون چې راغلی دی نو نعمتونه څومره شو کم شو هغه د یو یو کال د دوه دوه کالو د ډیرو کلونو حساب کړی دی چې چاول چې کمدنو په 50 روپے باندې منو او چې بیا حساب وروسته لګول دی نو هغه چې کمدنو په 50 روپے سیر تراغلی دی دا سره چا د ار یو سیز حساب کړی دی د مال او د د د سیزونو حساب کړی دی د اخلاق حساب کړی دی د عقیدی حساب کړی دی د عمل کړی دی چې سوره چې کمنو هغه کاتواله شو راغه اخلاقیاتو کې څومره فرق راغی حیا کې څومره فرق راغی دا چې کمنو چې انګريز دی وطن ته راغله دی وی دا وشو د الله رب العزت په نظام کې برکت او برکت ته د دغه پلیتو والنه بایکاټ وکا او دین ورساو خپ نارای ورساو په بهادرای باندې ورساو د بچاو وعده چا کړی دا الله کړی دا بچکی به الله رب العزت نو الله رب العزت وعده چې دا نو دای په حق رسول باندې کړی دا په حق پټول باندې نه دا کړی لکه دا نن چې موږ څه چل لاغسته چې مونږه پټو نو وایو بچ پښو نو با چې ډیر ډیر پټې پټې نو پکې پټولو کې سره وي نو الګه خیخ کاروایا او خمه زیدار د حق مسله وکړه په خیر خواهی په انداز د زړه د پلاس د یستلو په انداز نه ضرور ولای په انداز د خیر خواهی په انداز چې خلک په دین پوه شي په قران پوه شي په مسله څه شي پوه شي ډیر وبکی الله رب العزت پاغیل د عمل کولو توفیق سکی ورکی هغه به کمندونو دو باطل خبره نه د باطل کار نه د باطل عقیده نه بایکاټ کی د غلط عمل نه بسو کی بایکاټ کی تی پرور ولای په مینا په محبت داسې وته بیان کله کدا چې مخامخ ځان تناسته موزان ته سکوما بیان زما خبر پونه شوې لکه چې زوام چې ما کې یو کمې دی او چې ما ته یو سړی څنګه خبرو کې نو زه به سکم او مانم دک شانتی دا بل رور مسلمان خپل وګڼه او وای زما رور دی او زه ورته حق مسله په نرم انداز په کلی انداز مسله ګرم لهجه نرم کلی انداز پر مسله بیان کا چې هغه په مسله شي پوشي قانونونه بدلول او دارنګ چې کمندونو په ټوله دنیا اسلامی نظام راوستل دا خوستا کار نه دی ستا کار به صرف چې کم خپل وس مطابق ته پاغي کې کمی مرا والا نتیجه مرتب کول له چا کار دی دا الله کار دی چې ستا په بیان دی یو دوه کسانو عمل څه شي سم شي او د باطل نه بایکاټ کی دغه لګا ده اے پیغمبر اور سواغا ما بلغ ما بلغ دلام د پاسه سدي شادو چې شک په کوم ټکی راشي نو هغه دوځي دا نه چې یاره وشه کنه بس یو پیرو ویل شو چې جمهوریت کوپر دی ناروا دی نو بس ته کنه یو پیر دی وی چې کارغه دی نو ما وی خان بیا دی وی چې کارغه دی نو ما وی خان بس ته کنه کله خو ملا ده بس ته بیا بیا سلوا چې یو ځل دی وی بس ته نو بس ته را نو کاله رب العزت په یو ځل اکتفا کړی نو موږ هم وایو چې بس ته الحمدلله ټول صفاتونه د چا لوي الله لوي نو دا بیا په کې الحمدلله تعالی بیا په کې الحمدلله تعالی بیا په کې بیا سلا د توحید مسله او قران دا ته یو وخت پورې کار نه دی بل چې یا دې مارای اوچ شي یا مړ شي نو جوړ بس پشي بل اورسو بیا بیا اورسو دې لام مطلب دا غري چې بیا بیا څه دویم ما انزلا ما ټول هغه پټاوه پکې دا نه چې غوري غوري پکې ګوره چې د کم خلکو ته د خیرات زکات مسله چې سر او علانیا په پټه چې کوم نه استاد له ور کې چې هم استاد دا خپل ضرورتونو کې راولا وعلانیا او په ښکارا ولا په سب کې ور کې چې هم دا والا چې بل ته عبرت واخلي دا خو دې په خبره ده ته دقه تشوي چې سر او علانیا د خپل فائدې هغه چې خیرات کوي زکات ور کوي او صدقات کوي د جمعې شپه خالی بونه دی دا خبره ته څه کوي نا ما انزل طول هغه چې نازل کړی شوی دی طول چې څو قران کې دي دا څه کا ما انزل الیک من ربک طرف رستانا وان لم تفعل قود نک دغه کار کم کار بیا بیا دی اون رسو او ټول لی اون رسو فما بلغت رسالته نتا اون رسو خپل ډیوټي خپل رسالت پیغمبر دی ادا نکړه خلق والله یعصمک من الناس الله ولی بچ کی د خلقنا دا وعده ده د پیغمبر سره چا سره او د هر هغه چا سره چې هغه په علاقه کې اولنې داعی وي د مسلې سوي اولنې داعی وي دا هغه سره واده ده د هغه خلاف کار چا هر څومره کوششونه کړی وي خو کامیاب شي وي نه وي حسین علی رحمه الله تعالی په دې علاقه پنجاب ترات په دې باندې اولنې د توحید سو داعی ډیر مخالفینو ډیر د مرګ کوششونه کړي دي خو کامیاب شوي شیخ القرآن رحمه الله تعالی د پنځپیر په دې علاقه باندې چې کمنو اولنې سو دایو مخالفینو پیسې په ورکړي دي هر څه وسره کړي دي په دا غځای کې چې اوس په سکول جوړ دی ډان نه پاغي کې چې کمنو څه کړي دي راخکل دي ارته چلی وسره کړي دي خلاصې په برښوي حکومت او تویل دي چې وا به دې زو وي تو به سره به وتړو ارتي او تویل دي قوت به برشوي نه ده دا الله وعده ده نور علما شهیدان کېدل انبیای څخه کړی دي شهیدان کړی دي علما څخه کمل څخه کړی دي شهیدان کړی دي ضروری نه لګی چې هر عالم به بچ کیږي هر عالم به کیږي بچ کیږي او دا شهادت ته خپل شکر سي و يتخذ منکم شهدا دا باندې رسېږي ورته وای چې مسله رسای نو څنګه وای شین چې ګورون بکای نه دا څه څه پاسه صفه خبرو کو ګوره خو قران څنګه وای یا علل کتاب دا څه پاکه وایا و کتابیانو لست ملاشه نی په معمولی دین باندې پستر دین باندې پستر سره ایمان درکې نشته حتا تر دې پورې چې جاری کې تورات او انجیل او هغه قانون د قران چې نازل کړی شوی تاسو ته طرف طرف تاسو ولا یزیدن کثیر منهم او خامخا زیاتې ډیر له دینه هغه قران چې نازل کړی شوی تاسو ته طرف طرف تاسو سرکشی او کفر هم خپه کېږي غم کو چې کمر به کافر باندې یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او ترغیب ولور کیوم نه کنا او کسان چې ودیان دي او وصابئون دک رنگ صابئین دی دک رنگی وصابئون او دک رنگی وصابئون کذالک وصابئون او دک رنگی سور عبادت کوونکې او پیرانګیان هغه چا چې ایمان راوړ په الله باندې فرض رسنای او عمل وکړي نشته یاره په دی باندې او نه به دی غم کوي ولا کلا خزنا میثاق بنی اسرائیل دار دی د عینات تذکرہ منل ولا بکارو نو عینات شروع کو یقینا هغه سمو وعد د بنی اسرائیل نو اور علی ګریم په دې کې پیغمبران نور واره چراغ دی ته پیغمبر په هغه مسله لا تهوا انفسهم چې د حلو د حرمت مسله ولا قانون مسله د خلکو په طبيعتونو ښه نه لګي لا تاوا مودې سیاست ته کارو نه سیاست ته دا چې سیاست دا دا اوسنۍ سیاست ته دا دا خو سیاست رد دی په دې اوسنی باندې چې دې نه ځان بچ کول وکړ دي وی درسونه خې خو چې د سیاست مسلې په کې ډېری نه کنه سیاست په لکبل چاته پرې دی دا قرآن لکبار دی دا خو د مصطفی کمال تاثر نظریه ده لا تاوان بسم د غلط سیاست رد کول د علماء فرض دی چې د غلط لکه په زنا باندې څه کوي رد کوي په کفر او په شرک پر رد نه کوي نو چې غلطه طریقه ده په غیر رد کوي چې خلک ځان څه کوي وساتي کنه فریقا کذبوا یو ډله دروغجن او ګڼلا او بل ډله دی وجلا واسب الله تكون فتنه شروع ته پم نه خرابو پیغمبران شهیدان کول او ډوی طبیعت پم دا ډوینا علما شهیدان طلبا شهیدان د عالمانو د طالبانو د قاریانو د حافظانو وخت سپو خړلې دي او شروط په نه خراب کړي واسي وو الله تكون فتنه او دای غنی دا خبره چې نه وای دا مصیبت او سبب دا عذاب هیڅ خبر هم نه فام وسمون دې کان وړاند شو ثم تاب الله عليهم بیا الله مهرباني وکړه په دې باندې بیا د حق دا یان را الله بیان وته کو پیغمبر علی السلام راغی ثم ام وسم بیا وړاندو کان شو یعنی ډیر د دینه کثیر یعنی ډیر د دینه بدل لرونه کثیر منهم د قبیلی د اکلونی البراغیث او د اثر النجو الذين ظلمون ده کثیر منهم یعنی ډیر دینا والله بصیر مما عملون او الله ډیر په لیدون کې پاغه باندې چې دی کوي ذات پاکه پاکه مسله وته کته داسې چې لقد غفر الذين یقینا پاکه کافر دي هغه کسان چې وایي چې د خپل عقیدې بدرنګي وته شي ښکار شي چې تو ته خیر رئیس خبره نه رئیس خبره نه هغه د دومره مسله نه نه د عقیدی بدرنګي و تخکارا کې چې سړی په کوپر ته سکی رسی نورو به ترار پوښتې شي بیا یقینا قسم دې چې پاخه کافر دی هغه کسان چې وایي غي چې یقینا خدای خو عیسی زوی د مریم نه وقال المسيح وګورا مدعي سست او گواه چست مونږ دغه سوی پیرانګیان سوی او عیسی په خپل سوی وقال المسيح او ویل مسیح یا بنی اسرائیل بندگی کوي دی الله چې رب زماره رب تاسو یقینا سوق چې صدر روپ کې الله سره یقینا حرام کړی دی الله په دبان جنت جنت په حرام نه یاره بس پرې د جنت ته بنولو دی غاړې ته بکینو د پولیس رات نه راپورې غاړې او وګ چې لم دی غاړې ته وکاو وینا ما واهم النار او زائد دې چې کمنو ور یاره چا ته وایو کنه درخواست په پیش کو ټیرونه وو د سکو ولګو رمال ظالمین من انصار او نشتر ظالمانو لپاره هیڅ قسم څه شي امدادي لقد کفر الذين بلدل فكما یقینا پاخ کافر دي هغه کسان چې وایي هغه چې یقینا الله دریم د دریو نه دی درې خدایانه منل اوس هر لیډر ته خدای وي هر وزیر ته خدای وي پارلیمنت ته وي خدای وي فما من اله الا اله واحد او نشته بل اله به دی الله نه ویلم ينتو کمن نشدي دا غسنا چې دی وي مخامخا او ورسیږي هغه کسانو ته چې کفر کړل دینا عذاب ولیم عذاب دردونکې افلا یتوبون الی الله آی دی توبه نو باسي الله تعالی شي اوس وخت کنه راشي ويستغفرونه او بخنه غواړي د الله نه د تیر جرم او الله نه بخون کې مهربان عیسی کې د خدای توپ ځای نشته مال مسیح ابن مریم الا رسول نه دی عیسی زوی د مریم مگر پیغمبر د الله خدای نه دی قد خلت من قبل الرسول یقینا تیر شوی مخکې د ډیر پیغمبران و امه صدیقه او مور چې کمنو رښتینی و مور سره او کانا یاکلان الطعام الله الله قران عجیب داسې خلک کوی کوي عیسی کی او مور کی د خدای توپ ځای ولی کانا یاکلان الطعام غیب ډوډۍ خوړه الله غیب چې ډوډۍ سو خوري نو هغه خدای کمال له دا اوس داسې دلیل لګنا چې دی باندې لګیا شي نو بس لګیا یم کانا یا کلان الطعام هغه دواړو به ډوډۍ خوړه نو چې څوک یو ونه ډوډۍ خوري نو هغه په زورګونو مخلوق ته محتاج وي جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا هغه نه مدد غواړي وګوره چې یو مړای ډوډۍ خوري نو زمکه تسی محتاج اسمان تسی محتاج باران ته محتاج ابو ته محتاج لور ته محتاج رمبی ته محتاج ټیکټر ته محتاج پالو ته محتاج لوار ته محتاج ترکان ته محتاج پټرول ته پمپ ته څه شي محتاج او دارنګ چې کمندن ورپسې ځا نو سری والا ته دکاندار ته محتاج سپری والا ته محتاج زمیدار ته محتاج نور ته محتاج سپګمای ته محتاج بیا ریبلو کې چې کمندنو تریشر ته او د تریشر ډبلو ته او د شیرګړ والو ته دی ټولو ته څه شي محتاج پټ ته محتاج بیا چې کور ته راوړي نو ډاکټر والا ته څه شي محتاج خرګاړه ته څه شي هغه لاسونو ته څه شي محتاج نو بیا به پخای نو پخولو کې لاسونو ته محتاج طبخی ته محتاج ور ته محتاج نو بیا چې نوړای راواله نو دریو ګوتو ته مسنون ته څه شي محتاج نو چې دې ځای کینه او چکای په کینه نو دوه دیر غاخونو ته څه شي محتاج نو بیا تعالو ته محتاج نو چې کته تیرې نو میدی ته محتاج نو الته بیا غپل ګرځي نو بیا ورپسې پوه شوي که پوه نه شوي عالمان څه وي عالمان دا خبره کوي وکړي کانا یاکلان طعام اصل دغه خبره ذکر کولا خو الله ډیر ادبناک تن ودا ادب خبرې کوي یعنی قران ذکر کوله دغه چې کانا یاکلان طعام دا غیب او د سماعت ته حاجت راتو چې او د سماعت ته د حاجت راځي نو هغه خدای دا قران دا ذکر کولا ټول تفاسیر وګوره هغه دغه ذکر کړی دا چې کنایه عن قضاء الحاجه دا قضاء حاجت نه څه ده کنایه ده بیت الخلا ته چې کمنو سړی سکی محتاج کیږي ابن قیم رحم الله اغاثه کې اوږده اشعار ویلي دي عیسایانو پرد کې ځان لې بیا وګوري اغاثه اللحفان کې وی ويأكل ثم يشرب ثم يأتي خوراک کوي او سکاک کوي او بیا راتلل کوي بلازم ذالک هل هذا الہ افغانیان کله کله د ادب ته کې استعمالي انو از جوابی چی لازمه دی وړو بولو ته جوابی چی وایي دا د چا جواب دی کنه کنه نو یې جواب چی لازمه نو بیاتی بلازم ذالک هل هذا الہ چې هغه لازم د دې باندې راتل کې هغه خدای کېدل شي وی فیا عبد المسیح افق بهذا فیا عبد المسیح افق بهذا و دې عیسی بندگی کوونکی ویښ ویښ هذا بدايته فهذا منتهاه دغه ابتدا او دغه انتها یاکلان ورته وایا تاسو مسله او تخپل خپل بیان کنه بلغ قول ورته وایا اتعبدون من دون الله آیا تاسو بندگی کوي من دون الله د الله نه علاوه دا غسو چې لا یملک لكم ضرر ولا نفع چا واقدار دي تاسو له ضرر لري کولو نه د فائدې رسولو او الله دې هو السميع حسر باندې پونه شو هو السميع اغه الله دې د هر څو د هر ځای نه په هر جبه کې د هر چا نه اوریدونکو داسې بل څوک الا علیم پویدون کې دار چا په حاجاتو قول ارتوایا علی الكتاب و کتابیانو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوئ غلو مکوئ په دین خپل کې ځان نه نوی نوی سيزونه ما جوړوي غیر الحق نه مناسب ولا تتبعوا قوم امر وانهږي په خیالات د داسې قوم چې ځان نه کوم قوانين جوړ کړي ته توي خیالات قد ظلوا من قبل من قبل چې یقینا خطا او بخوا واظلوا كثيرا او خطا کړیو نورم ډیر وظلوا عن سواء السبيل او خطا او دلار برابر نه فلان کړی شو دي هغه کسان چې انکار کړی د بنی اسرائیل نه په جبر داوود علیه السلام او د عیسی زوی د مریم دا دی وجنا چې دیونه فرمان او دیو د عادت تیر کانو لا تناونا من کرن فالو دای با نه منه کېدل د ګنا نه او کوو به دی لرا ان د ګنا به کوو باندې دل بتنه یا لا یتناهونا نبی من کول نور د ګنا نه چې هغه وک لا یتنا لا یتناهونا نو باندې دل د ګنا نه پالو چې کو به دل رام یعنی د ګنا والونه به بایکاټ نا سپاسته به وسره کولا لا به سما کانو یفعلون بعد هغه چې دی کوي ویری وړیر د دینه تارا کثیر اند تخکاری ترا کثیر منهم ویني باندې د دینه تولون الذين كفروا چې دوستانه وکیا کسانو سره چنکار کړل خامخا بد دی هغه چلی ګلی دی لره نفسونو دی ان سخط الله علیهم چې یقینا غصه الله بدی باندې دا او عذاب کې ودی وی همیشه ولو کانو ولو کانو وکړي پښتو دا لو کانو یؤمنون بالله کدی ایمان راوړل په الله او په پیغمبر او په هغه قران چې نازل کړی شوی د دتا خبره نیمګړې ده کنه کدی ایمان راوړل په دې سيزونو نو متخذوهم اولیاء نبه جوړ کړی د دې کافرانو نه یاران د دین دین به یاران خو کثیر منهم فاسقون مقدمه استثنائیه په مقدم طالبان په ونه شوي ولکن کثیر منهم فاسقون خو زیاد د دین دینا فرمان وتون کې دی ایمان نه خارجون عن ایمان په قران ایمان نشتا د دې وجنه په بل طرف باندې روان دي کثیر منهم کثیر باندې کوي کثیره منو فاسقون ډیر د دین دینه فرمانا اوس وی د ډیرو به منو د ډیرو به منو کثیره منو فاسقون لا تجدن شد الناس او کته بای کار دا استاد دشمنان دي خامخا بومه با سخت د خلکو نه په دشمنای کې د مؤمنانو سره هغه کسان ال یهودا یهودیان او هغه کسان چې شرک کړل دي هندوان دا سخت دشمنان دي او خامخا مومي وا نږدې د دینه په یارانه کې په دوستانه کې د مؤمنانو کسان د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل دا کسان چې ویره چې موږ ویسایان دا پاغه وخت کې اوس عیسایان او يهوديانو اتفاق کړی دی د مسلمانانو خلاف ذالک بیان منهم دار دی وجنا چې یقینا په دې کې قسطی سینا عبادت کوونکي خلق دي یا قسطی سینا طالبان د حق دي ورهبان او ملنګان دي پکې پیران فانم لا استكبرون او دی ځان غټ او معتبر نه غني وای دا سميو ما انزل ال رسول اور کله چې واوري دی هغه قران چې نازل کړی شوی دی ال رسول پیغمبر تا تراینهم ویني بستر کې دی تفیز من ادم چې خټکی کې بدو کونه یو کې وسای را بهي دا د هجرت د حبشه واقعا مما عرفو من الله د دې وجنا چې دیو پیجن د ځاکنا او وای دی وربنا ربنا آمنا ورب زمونږه مونږ ایمان راوړل نو یو کیو لیکمږه سره د گواہی کوونکو نه یعنی د نبی علی السلام د امت سره حساب کی او سشي دې مونږ لرا چې ایمان راوړو په الله باندې او پاک باندې تراغلی دې موږ ته دا خپل وانا اتما او سم سات موږ آیو کرنا ربنا اجدن کې موږ لره رب زموږ سره د قوم نه کارونه فاصابهم الله بما قالوا نو بدلا کې ور کې دی لره الله بدلا کې ور کې دی لره الله د وجدا غنه چې دی ویل سبول ور کې باغونه چې بېګي بلان دونو دا غنه ولي همیشه وي بده کې وذالک جزاء المحسنین دا بدر د نیکانو اوا کسان چې انکار کو د روزن غړي آیتونه زمونږه اولای کا اصحاب الجحیم دار دوزخیان یا ایو الذین آمنوا لسم با او اخر د صورت تر د صورت سره تړي شال تکمه چې ګمنو مسله ونه دلته راوړه هغه در تول مسلې کم دي با پاپ سره بتوان مخکې ترغیب لک تبلیغ اورثه اورثه نو سوی سو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول کما تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد دا څه اور سوا سر د صورت کې دا مسلې وي اخر د صورت کې سری دا مسلې دي اشاره ده چې من کې لا زورنی او بایکاټونه دا چې سو کنه دا د دې مسلو لپاره دې مسلو لپاره وګا یا ایو الذین آمنو و ایمان والو لا تحرمو حرام مګړی پاک هغه چې حلال کړی دی الله تاسو ته چې الله د حلال کړی دی نو حرام وایي بس کله خوراک دونه دي کله جامو دي کله ارس دي او چې الله حلال کړی دی نو حرام وایي چې الله یو څه جائز کړی دی نو بل څه حراموله فلا تعتدو او تیرې مکوې زیاتې مکوې اوس زنا جائز نکړه زنا به رضا جائز کړې ده ګر په حقوق نه سوابل کې لا تحرمو طیبات ما حلال چې الله حرام کړی دي نو ته حلال ولې نشي چې الله حلال کړی ته حرام ولې ما حلال لكم ولا تعتدو او تیرې مکوې ده حدنا الله وی چې کوم الله حلال کړی د هغه حرامو تاسو کوی چې دا وکړه یا رجی ماته قسم کړل دي چې زبې نه خورم ماته قسم کړل دي چې زبې جواب قسم ماف کا خدا غ حلال وکړه فکفارتو نو کفاره دل خوراک ور کول له سو غریبانو ته د درمیان واغنا چې خروي تاسو په خپل کور والو باندې یا جامع دې دي یا زادول له اوسټو او د غلام په ملم یجد چې چا چې وز بر نشو په دې باندې فسیا مصرات ایام بیا روجي درې راځي دا کفاره د قسم نستاس چې کله قسم کوي او مات کوي واخذوا ایمانکم نو حفاظت کوي د خپل قسمونو حفاظت څه دی کوي یې ما سره کنه بے ځای قسم کولو تاجت څه دی واخذوا ایمانکم خیال ساتي د خپل قسمونو دا الله نه علاوه د بل چا په نوم ګره قسم ونه کوي واخذوا ایمانکم حفاظت ته قسمونه وکي مطلب چې ما ذکر نو بیا کفاره سکا یا واخذوا ایمانکم حفاظت کوي د قسمونو خپلو چې ما او دې کو نو حتی الوسه کوشش د دې خبرو کې چې ما ته نکي خو چې د شریعت خلاف راضي په سر ته پر رسولو کې نو بیا به قسم مات کی او کفاره وسکي دا کرانګي بیانې الله تاسو خپل آیاتونه د دې لپاره چې تاسو قدر وکړي اے ایماندارو اوس تحریمات الله الله حرام کړی دا چیزونه دي انما الخمر والميسر یقینا شراب او جواری ولنصاب او درگاهونه ولظلام او غشی دا فلیتی او ګاندی من عمل شیطان دا عمل شیطان نه فاجتنبو رجس من عمل شیطان غل شیطان غلی غیر الله منفت او غل یو شی دی دا قران د دې لپاره راوړي دي دا ټکه دا سره راوړي د خلکو ته نفرت شي پیدا شي دی وی وی پیدا خورده خورده خورده لګا خورده وی دغه ته خورلې شي وی سیس ته وی خورده وی خورلې شي وی سیس خو دغه ګندینو دا د دې لپاره قران دا ټکه ذکر کو چې د خلکو نفرت شي کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله وی وی د منقطو مسله می ورځ وکړه وی بار چې د مولا غوږی وی زراوت هم دسنه وی ما ته وی چې را بچا سه وو ما چې ها چې دې کو څه چللې چې دا زما صادر دی دا زما صادر دی او دا ما وی چې لکه دا یې د اخون بابا په نوم د چا په نوم نو دې ها دې پورې څو وختلو څه چلو شو څه چلو شو دې پورې په ما دې چې چل نه شي او سره ته کاپټ شو سره ته کاپټ شو دغه خبره نورې څه سره نشته ته کاپټ قران کې الله ویلي مې مانته څه شي لمنه الله رب العزت وی د غیر الله په نوم مې معنا غول انت څه شي لمنه او دا چې کوم لګیا بیا دا غول خوري ابو دواړو وخت را بهږي خوري سا چټا ګاندا په لږ څه سب تقریر کو بونیر کې ودا دا دن دي ودا چې کوم نو د د د پیر بابا کې ناشتي او د د شیطان غول خوري نشي شیطان غول خوري پنځپيري غول نه خوري پای کې به خانه جنگي زیاتی وایا سودا کوم ذکر الله اوس په میچونو صدا جواری دا په ویکټو باندې صدا جواری دا په اورونو باندې جواری دا په لمزونو باندې صدا جواری دا او په سٹاک ایکسچینج د برشا تر برشا باندې صدا جواری دا په هر یو سیس کې صدا جواری دا نه نه جواری چې کم نه سم سم حتی ورسوله نو خانه جنگي به زیاتی کی نه دا قران ویلي دا خدای پاک ویلي چې مرتکه خوري خپل بری ترخی کی وایا صدقکم ان ذکر الله او بان کی تاسو سره د الله د یاد نو د مانځنه وایا تاسو منه کیدون کی صحابه منسو واسی الله واسی الرسول اومنه د الله اومنه د پیغمبر او یریږي فاین تولې تم نو کوړی تاسو نه پوښي انما علی رسول البلاغ المبین یقینا په پیغمبر زمونږ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیسا صحابه تاسو کو چې زمونږ په خېټو کې شراب راتو او سملګری څه شوی دی مړ شوی دی نا خو حرمت د نمخ کیو کنه د حرامېدلو نسو پای څه ګنا نشته ليس على الذين استوسنا فخوا خبر ليس على الذين استرفا کسان باندې امنو چې مان راړو عامل الصالحات عمل وکنه جناون سګنا فيما پاس کی تعيمو چې دی خوړلی او سکلی اذا متقو کله چې کمندونو چې دی ځان بچ کی د تحریمات العباد نه دا غینه څه بچ کی ځان بچ کی دا غ سيزونو نه چې بنديانو حرام کړی دا غیر حرامولو نه ځان سکی بچ کی وامنو او ایمان راوړي په دې مسله باندې چې هله حرمت د چا حق دی دا الله حق دی وامنو صالحات او عملو کې نه او دغه تحریمات العباد استعمال کی چې بنیانو په نوم حرام بنیانو حرام کړو نو هغه ته حرام نه وي او هغه څه استعمال ثم تقاو او بیا ځان بچ کی چې کمندونو د منښت د غیر الله نه د منښت د غیر الله نه ځان سکی بچ کی چې د غیر الله په نوم باندې به منښت نکو دا غیر وزن سکو بچ کو و امنو ایمان راړي په دې مسله چې منښت کول صرف د الله حق دی منق د کول عبادت ته او دا صرف د چا حق دی نه الله حق دی ثم تقوا او بیا ځان بچ کی د دې د شک او د شبهه نه چې کم شکوک او شبهات دی هغه نم ځان سکی بچ کی واسنو او پر ټولو مسلو کې اخلاص کی دا الله لپاره کی چا لپاره کی الله لپاره کی والله يحب المحسنين الله مینه کوي د نیکانو سره تفسیرونه به ډیر معنی کې ډیر بس کوي منګر سمت الدرر په طریقه حل کړو والله يحب المحسنين تقوا درې ځلې دا ایمان درې ځلې دی ولې دی بس خبره وشو والله يحب المحسنين الله مینه کوي د صورت مسلو سره نه لګي د څلور مسلې وی څلور خبرې وشوي دا چې ظاهر کې الله کار کې الله غسو چې یری کې الله نه راضي دا خوش شه انسان اذا اولاد په تر چې خوکای وینا فمن یتدانو چا چې زیاته او کفاز دینن فلو عذاب الیم مدل عذاب دردون کې یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا صیدا و ایمان والو موجنی خالرا وانتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې فیصله وکي په دې باندې خاوندان نیم صاحب منکم ساسنا حاجی هم بالغ الکعبه قربانی در رسیدون کی کعبه تا او کفارت یا کفاره خوراک د غریبانو او اذو ذالک صيامن یا برابر د دې روزي چې د اخکار قیمت یې ولګاو فرض کا 2000 روپۍ د اخکار سره راته قیمت راته او سل روپۍ ته کمنو د یو غریب سوا خوراکو سرسایه ویوا نو بس زر روپای لس روجی شو بیا زر روپای لس روجی شو نو چې دو زر روپای و سر نشته نو شل روجی دي سکی لیازو قوم علی امری دا چې دی اوس کی سزا خپل کار اف الله ما سلف معافی کړی الله دا چې په خوا تیر شوی دي یعنی د حکم د نازلېدونو نه مخکې چې تیر شوی دي دا غي الله معافی کړی او څوک چې راو ګرځي دنو بدل بوله الله ددنا او الله له ضرور بدلا غستون کې او حل لكم روا کړی شي تاسو له سوید البحر خکار دلوان دي وطعام خور او سکاک دي او خوراک دي پتا لكم کو په دغه کې خکار کوي دریاب کې پالت د احرام کې می نو بیا دلته دي جائز دي وطعام او خوراک دي چې دریاب دې په خپل راو ګرځي خوراک دا مطلب د دریاب دلا په خپل راغورځي یعنی چپای مړ کی یا تن وبو چی شوی اتا لکم ولسیارا او د پاره د مسافرو فائدہ تاسو دا د پاره د مسافرو فحرم علیکم حرام کړی شی په تاسو باندې کار دوی چی ما دم تم حرمت تر سو پوری چی تاسو بالا د حرام کی او یری چې الله غزاد نه چې هغه تور جمع کړی تاسو ګرځول د الله کعبه چې کومو کور دی عزت البیت حرام کور دی عزت قیام للناس سبب دو درې دو بار د خلکو یعنی چې بیت الله یی نو دنیا به یی چې بیت الله روان روان شي دنیا به شي وشار الحرام او قمیاش دی عزت وال هدی او القلائد او قربانه او تنبیلنا دار دی وجنا چې پوشی تاسو چې یقینا الله پوری په اسمانه چې په اسمانو کې دی په اسمان کې دی او یقینا الله نه پارځوان په وزاد پوښي چې یقینا الله څنګه عذاب والا او یقینا الله نه په خون کې مهربان مال رسول البلاغ نشته پیغمبر باندې مگر رسول او الله یعلم ما تبدون ما تكتمون الله پوری پهلوان چې کار کوي باغ چې پټوي قولو تو رد کو نزور العباد باندې ورته والا سول خبيث او طيب ندی برابر چې کمنو پلیت او پاک پاک او پلیت برابر یو طرف ته چې کم دنو یو یو کیلو غوخه ده یو کیلو غوخه ده د پخې میخي یا د بيزي او بل طرف ته خنزیر یو من ده برابر دي وای وای برابر دي یو طرف ته د الله رب العزت په نوم باندې چا یو کیلو ریجی پخ کړی دي او غټي دي بټي دي قولیم ډيري بل طرف ته د غیر الله په نوم باندې سل دیګونه چا څه کړی پخ کړی برابر شو نه دا کیلو دا ډیره بهتري دي او هغه سل دیګ چې دي نو سل دیګ غول دي څه فائدہ څه فائدہ ځکه ولا یستوی الخبيث و ندی برابر پلیت او پاک ولا واجب کثرت الخبيث اگر کهریان کی تعالی راغ ډیرواله د خبيث او کثرت به کثرت راوړو ولا واجب کا کثرت الخبيث معیار هغه کثرت نه دی هغه حقانیت دی ډیرواله معیار نه دی یو طرف ته اتیا سو کسان دي اتیا زره سدي کسان دي هغه خبره کوي د قانون د الله نه صدا خلاف ته قران نه صدا خلاف بل طرف ته یو ولار دی لکه یو تنوي چې منځونه سودي پینځه او بل طرف ته اتیا زره وي چې نه سودي درې دي صحیح دی دا تیا ضرب صحیح ولو اعجبک کثرت انی شي کېږي ولو اعجبک کثرت الخبيث اگر کتاله اړیان کې غړې والد پلیت مال ویریږي د الله نه اذا خلوالو لعلکم تفلحون کې دې شي کامیاب شي یا ایو الذین آمنوا لا تصلوا ادب ورکی دومره ضروری مسلې شروع دي د حلال او د حرام مسلې دي شروع دي تاسو په منځ کې مرا دانګي چې داسې مسلې تاسو کوي چې هغه ټول مناسبت کوي خراب کوي چې دومره خپل چې کمندنو بیان شروع دي او ناڅاپه کې په یو تن وي چې هغه ابراهيم عليه السلام چې هغه حلال کړو هغه خو بیا شا خورلی و دا اوس د مسله ده چې تاسو کوي دا څه د پاره دا چې کمندنو د دې د پاره چې د بیان غاثر څه شي ختم شي نو شیطان به درته وسوسه درچي نو خبردار چې دا څه تاسو نه ونه کوي وګ دی قران کریم ته خپ توجه باندې نو چې څه شکونه دی هغه بدل الله سکی اے ایمان والو لا تسرو نشیا تاسو نه مکوئ د داسې سونو بارکه ان تبدلکم کثار کړی چې تاسو ته نو خپکې تاسو لاره وای تاسو نه کثار تاسو کې د داسې خبرو بارکه په هغه وخت کې چې نازل وړي چې قران نو کار وکړي چې تاسو حقیقت داغي معافي کړی د الله د دینا یعنی د مخ کې هم څه کړی دی هغه ته الله معاف کړ والله غفور علیم الله رب العزت بخون کې ونه کامی خاص علا قوم یقینا مطالبه کړو یو قوم من قبلکم مخکستاسونا زنو خبرو مطالبه کړو ولکه يهوديان وی چې موږ ته کندنو الله او خیا او زنو نور ویلو چې موږ له وخصګه فکر را ثم از به بیا کافرین بیا وګرځیدل د دین انکار کوونکی ما جعل الله ما جعل الله من بهیرا البتا چې د مضمون مطابق سوال نو ډیر قیمتي دی لکه د بهیری او د صاحب بارک څوک څوک کی سوال دا اوس کو سوال نه خو سوال کوي چې د پوهې د پاره د ځان د پوهې کول د پاره صحیح سوال نو کی دا یو قسم سارویو د هر علاقې ځان لا رسمونه ځان لا رواجونه بی دینی ارزه کې بدله بدلې او دین په ټوله دنیا کې سوي یو دا صاحب چې دې کنه صاحب په خپل خلکو کوم آتا ته در بخله دا یو ځای کې یو شانتي بل ځای کې بل شانتي بل ځای کې بل شانتي او دا الله رب العزت دین په ټول ځای کې دي سنت په صدواګانې په خوا خلکو کولې چا بدري کولې چا پنځو کولې چا وسوک څنګه کولې چا به دعا برای مریضان چا به دعا برای قرضداران چا به دعا برای غلبه اسلام مغلوبیت کفار نو ما دا خبر وکړه چې زمونږ استاد وای مفتی صاحب چې دا څه خبره ده چې تاسو دا مسلو خلاف کولی کوي دین خو ټول یو شانتي کتا سوای چې یاره د پنځپیر د مدرسې نه تاسو کځوان د پنځپیر د مدرسې نه تاسو کو نو ته وای چې دا پنځپیر دی او کته وای چې دا کوړی نه تاسو کو نو ته وای چې دا زمونږ مدرسه ده نو زه په دې باندې متفق کی ګور راځي یو کار به وکړو ویریون زمونږ د ټولې دنیا ته کمندونو د دین سره مرکز دی هغه ته به یو سپین کاغذ لګو او ورته به وایو چې په دې باندې د غم او د خاطر د سنت طریقه څه کوي ولي کوي او ما به پاغي سپین کاغذ د خط کړي یعنی دا هم نو چې زما په خو خیراولې کې نو د سخت په میو کې زما په خو خیراولې کې دا مې سني د سخت نه په سپین کاغذ بسو کوم زه دا سخت کوم چې دې کومه طریقه سنت راولې کې هغه برابرې ولي سنت طریقه په ټوله دنیا کې سي بدعت بدل بدلی سنت طریقه په ټوله دنیا کې سي یو شانتي چې ما دا خبرو کړو جوړ ګریپ ویو څه جوړ غرب پکې جوړ او خبره بد ولګي د خلکو باندې چې دا خو جوړ داخله کرانه جدا کوي نو بد په لګي دا بی دینی دا بی دینی وا بهیرا صاحبہ وسیله هم دا سوا بی دینی وا د دې وجنه یو تفسیر راواله نو یو شان تعریف به کړي بل تفسیر راواله بل شان تعریف به کړي بل تفسیر راواله بل شان تعریف به کړي د یو پالاکه کې یو شان دی وا د بل پالاکه کې بل شان دی وا د بل پالاکه کې بل شان دی وا د دې وجنه د یو تفسیر نشته خدا به ځنی ساروی داسیو چې هغه به وی وېدا چې کمنو ډیر خدمت کړي دی حاصل داو ما دومره آسان په کنه پوه شو چې دوی زمونږ ډیر څه وکړو خدمت وکړو دې سارو بس ته نور د دې مون کار نه لو نه به پسور لیکو نه به ولسس کو پایس کو د دې سورلیم په مونږ حرام ده د دې غوخ هم په مونږ څه ده حرام ده او با دا به مونږ نورو نه استعمال نه به استعمالو نو په ځان به حرام کړل الله ودا کافرانو په ځان حرام کړو ما به نو حرام کړی ما به نو حرام کړی ما په اسانه طریقه وی په ګرانه بچ ته قرض شي ما جعل الله من بهیره ولا صاحبا نو ګرځول الله رب العزت چې کمنو بهیرا یعنی نو حرام کړی دا ما ما حرم الله نو حرام کړی الله رب العزت بهیره وخا او نه صاحبا او نو وسیله او نه هم قسمونو چې بهيري ولس یا پنځلم ګونه وکړل صاحبہ چاوه چې کمندنو اومنلا چې زمون څوک د سفر نه راغې پس دا بازاري وسیله چې برغ بچی به راړل حام چې کومخ نه وړي او خبلار به شوي ولکن الذين قوا کسان چې انکار کړو جوړول به په الله باندې درو زیاد دینه کله لري دلیل یې د دې سره دې سره په دې څه دلیل نه چې دا ځان نه حرامول او حلالول کوي دلیل څه دی په تر اوسه د دلیل مطالبه کوله دلیل دلیل چې دلیل پیش کینو زموږ مشرانو داسې کړی دي نو د دینه جګړه نه څخنو و اذا قيل لهم فاو چې ویل چې دیتا راشي هغه کتاب ته چې نازل کړی دی الله او پیغمبر ته وایي دی حسبنا الله حسبنا پوره دې موږ لره هغه چې مونږ دې په غیبه خپل مشران اولو کان اباهم آینو مشران دی لا علمون شیان چې نه پوهیدل په هیڅ چیز باندې ولا یستدون او نه په سملارو ترغیب ال تبلیغ مسله اورسو مسله اورسو ایمان والو پتا سبحانه د بچاو د خپل ملګرو علیکم انفسکم تاسو باندې د بچاو دی او بل خامخا بیان کوی دا نه چې تب په خپل قبر کې سملې زب کو خپل قبر کې سمل خپل قبر کې سملا دل نشته لا یذرکم من ضل اذا تدیتم zarar نشي در کوله تاسو ته هغه څوک چې هغه گمراه شي اذا تدیتم کله چې تاسو کله کې په بیان باندې چې په بیان سي کله کې نو کو څوک خطا کیږي نو زلزلې دي شي خطا شي پتا یې ثوابالو نشته تانه به خدای تاسو نه کوي ته بیان کوا ان الله مرجوکم الله ته واپس کړل تاسو ټولو خبر به کی تاسو لپاره پاغوانه چې تاسو عمل کوو